الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد ديرو معززو مسلمانانو اوریدونکو ورونو اتم شرط د خلیفہ او د امیر د پاره هغه دا دی الکفاءه الجسميه والنفسيه یعنی خلیفہ کې وکفاءت وي چې به کفاءت یو جسمیه دی یو نفسیه دی کفاءت جسمیه چاته ویل کیږي کفاءت جسمیه مقصد دا دی چې خلیفه به سلیم الاعضاء وي یعنی روغ اندامونو والا به وي شل بنوي لاس به قطع نوي ړون بنوي لکه الله رب العالمین چې د طالوت په قصه کې فرمایي ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم الله رب العالمين ودا غره کړل په تاسو باندې او فراخي ورکړل په علم کې او په جسم کې نو مفسرین فرمایي چې ول جسم نه مراد دار چې سالم الاعضاء وي ځکه اندامونه د طالوت اغروغون الله ځکه وتل چې دل الله فراخي ورکړي په جسم کې او بل کفاءت نفسیه وو کفاءت نفسیه مقصد دا دی چې خلیفه به شجاع او جرأتمن وي په اقامت د حدود د الله رب العالمین کې او دښمن سره په جنگونو کولو کې په جهاد کولو کې او په اقامت د احکام او په تدبیر د مصالح به دا مهارت لري په دې خبره باندې دلیل د ابو ذر رضی الله تعالی عنه حدیث ته چې رسول علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل یا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه فهي يوم القيامه خزي وندامه نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي اے ابو ذر وای ته چې ضعیف یعنی ته زړسوان دی ډیر او دا خلافت او مشرچ دا د لوی امانت ته او دا د قیامت پر ورځ باندې به شرمندګي ده او پخیمانتیا ده نو د ضعیف خلکو کار نه د امامتي او مشري نو دا دلیل دی په دې باندې چې خلیفه به شجاع وي دا به بې زړه نه وي او د چا نه به نیریږي د الله رب العالمین د دین په مقابله کې او الحمدلله دا کفاءت جسمیه او نفسیه دا ظاهر د ټول دنیا ته علني دی زمونږ د خلیفه الحمدلله کوم اسلامي حدونه چې دي هغه د نافذ کړو چې ټول دنیا ولیدل د غرنګي نه هم شر د خلیفه او د امام د پاره هغه دا دی چې امام او خلیفه به قریشي وي چې په دې باندې د اهل سنت والجماعت اجماع ده په دې خبره باندې او دا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې یو اساسي شرط دی په اقامت او تنسیب د امام کې او په دې باندې د صحابه کرام او تابعین او د جمهور علماو اجماع ده او د دې شرط مخالفت صرف اهل البدع او خوارج کوي معتزله دغه شرط خلاف کوي نو امام او خلیفه به قریشی وی دا نه هم شرط دی دپاره د خلیفه به قریشی څوک دی او قریشی چاته ویل شي د نظر په اولاد کې چې څوک راځي دغه قریشی دی لکه امام ابن هشام رحمه الله فرمای النظر قریش فمن كان في ولده فهو قرشي ومن لم يكن في ولده فليس بقرشي وای نظر چې دی دا قریش دی او څوک چې د نظر په اولاد کې نو دا قریشی دی او څوک چې دغه په اولاد کې نه نو دا قریشی نه دی سیرت ابن هشام اول جلد 350 نمبر صفحه کې دا خبره کړې ده په دې شرط د قریشیت د امام باندې چې امام او خلیفہ به قریشی په دې باندې د ټولو مذاهب او د ټولو امامانو اجماع ده چې من جمله د غینه یو څو اقوال تاسو ذکر کوم اول امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمای الخلافه فی قریش ما بقی اثنان و خلافت به په قریشو کې تر دې پورې کو دوه انسانان ولې پاتې نه په دنیا کې ام مشری او خلافت به قریش کوي ليس لاحد من الناس ان ينازعهم فيها وې د هیڅ چا د پاره دا جایز نه ده چې دوی سره جګړو کې په دې خلافت او مشری او امامت کې ولا يخرج عليهم او په دې باندې خروج هم نه کوي ولا نقر لغيرهم بها الى قيام الساعه او موږ د بل چا د پار اقرار نه کوو په دې امامت او خلافت باندې بغیر د قریشونه دا قول د امام احمد بن حنبل رحمه الله طبقات الحنابلة اول جل شپږشتم نمبر صفحه کې ذکر کړی شوی دی او د امام شافعي رحمه الله قول په دې باندې هم شته دی په کتاب الام اول جل درې څلوېښتم نمبر صفحه کې دغه شان خبره غم کړې ده چې امامت او خلافت دا به د قریشو دپاره وي همدغه رنګې امام زرقان رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه هم یو قول نقل کړی دی په اصول الدین کې په 215 ایمه صفحه کې چې امام ابو حنیفه رحمه الله هم دا خبره کړې ده چې خلافت به د قریشو دپاره او د بل چا د پاره د دې حق نشته دی او امامت العظما کې د امام ابو حنیفه رحمه الله دا قول ذکر کړی شوی دی په 209 شپږم نمبر صفحه کې بل امام مالک رحمه الله فرمای ولا يكون الامام الا قرشيا وغيره لا حكم له و امام به نه مګر قریشي به وي او غیر د قریشي نه د لپاره حکم نشته دی مګر چې د د قریشي امام دعوت کی او هغه وټاکی احکام القرآن د ابن العربي څلورم جلد او ولس سوه یوشتم نمبر صفحه کې دا قول د امام مالک رحمه الله ذکر کړی دی او بل دلیل په قریشت د امام او خلیفه باندې هغه دا دی چې امام بخاری رحمه الله په دې باندې باب اخی دی فرمای باب الامراء من قریش باب دی په بیان د دې کې چې عمراو مشران امامان دا به د قریش نه وي او د دې باب د لاندې یو حدیث د معاویه رضی الله تعالی عنه راوړی دی هغه وی ما د رسول علیه الصلاۃ والسلام نو واورید نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ان هذا الامر في قريش دا امر به قريش کې وي لا يعاديهم احد الا كبه الله في النار على وجهه ما اقام الدين او نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل هیڅ چا د قریشو سره دښمنی نه کړي مګر الله رب العالمین به پړمخي ورته ورغورځي په دې مخ باندې به الله دې ورته وغورځي وای تر څو پورې چې قریش اقامت د دین کوي نو مشري او خلافت به د دوی د پاره دا حدیث امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی او په فتح الباری در لسم جل یو سل سوار لسم صفحه کې دی په کتاب الاحکام باب الامراء من قریش دی باب کې دا حدیث موجود دی بل د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث ته هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان وای دا مشری او د امامت به همیشه په قریشو کې تر دې پورې چې دنیا کې دوه خلک پاتې شي هم چې یو پکې قریشي نو مشری او امامت به غته ورکول شي د حدیث امام مسلم او بخاری په خپل صحیحانو کې راوړی دی متفق علیه حدیث دی علامه ابن حجر رحمه الله فرمای وليس المراد حقيقه العدد ویدلته مراد حقیقت د عدد نه دی یقیني دا نه چې په دنیا کې به دوه کسان پاتې شي خامخا یو کې قریشي وي وانما المراد به انتفاء ان يكون الامر في قريش ومګر مراد دلته دا دی چې نفي کول د دې خبرې دي چې د قریشو نه غیر په بل چا کې امامت نسی کیږي ترڅو پورې چې قریش موجود وي دا قول د امام ابن حجر رحمه الله په فتح الباری در لسم نمبر جلد یوسل ولسم نمبر صفحه کې دی او هم دغه رنګ د ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث دی هغه چې نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم متفق عليه ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل خلک چې تابع د پاره د قریشو په دې شأن کې او په دې لوی کار کې چې امامت ته مسلمانان به تابع د پاره د مسلمانانو یعنی عام مسلمانان به دا تابع د قریش مسلمانانو یعنی قریش به مشران وي وکافرهم تبع لکافرهم کافر انسانان چې دي دا به کافر قریش تابع وي غیب مشران وي بل دلیل امام محمد بن حنبل رحمه الله په مستند کې راوړی دی هغه دا دی چې کله انصار د خلیفت اختیارولو لپاره راجم شول سقیفت بنو ساعده کې نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه ال تورغلل ابو بکر رضی الله تعالی عنه هغه آیاتونه ولستل او هغه حدیث ولستل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نصارو باره کې ویلي وو او دغه فضیلت کې بیان کړو بیا یې وویلې تاسو په هیګی چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ویلي وو چې که نور خلک ځان ته وادي مقرر کړي او انصار یې ځان ته مقرر کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې زبد انصار په وادي کې ما زبد انصار سره په دغه وخت کې انصارو سعد رضی الله تعالی عنه هغه مشر مقرر کړو نو بکر رضی الله تعالی عنه وترا خبر وکړه چې ولقد علمت يا سعد اي سعد تا ته پته ده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد چې نبی عليه الصلاة والسلام دا خبره وکړه او تناستوي قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا حدیث فرمایو تناستو یا سعدا چې رسول الله صلی الله علیه ویلي چې قریش چې دي دا مشران دي دغه امر د خلکو او نیکان خلک به دا تابع د نیکانو وي انعام نیکان خلک دا به تابع وي د نیکانو قریشو او فاجران خلق دا به تابع وي د فاجرانو د قریشو نه نو دا راوي وي فقال له سعد و سعد رضی الله تعالی عنه ته ویلي ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء منګ وزیرانی او تاسو امراء او تاسو امامانی وي نو دا حدیث دلیل په دې خبره باندې چې غیر قریشی امام با امامتی او او خلافت دا به قریشی امام ته پریدي لکه سعد رضی الله تعالی عنه دا جلیل القدر صحابي دی د انصارو مشرو خو د د خپل مشری چې انصارو مقرر کړي هم وو د مشری ابو بکر رضی الله تعالی عنه تفریق ودله نو پته ولګیدله چې یو غیر قریشی امام وي او بل قریشی وي نو دا غیر قریشی به قریشی امام ته مشری او خلافت او امامت پریدي همدغه رنګي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش وای نه دی پیژندل شوی دا کار د امامت او د خلافت مګر د دې قبيله د پاره چې د قریشو نه ده یعنی د قریشو د پاره د امامت او مشری ده او حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې هغه حدیث چې الائمه من قریش دا حدیث ته و دا حدیث د څلويخو صحابو نه نقل دی دا خبره په الرد الشافعي یو لسم نمبر صفحه کې ذکر کړې ده او ابن حزم رحمه الله فرمای الائمه من قریش و ائمه د قریش نه وي او دا حدیث چې دی دا تواتر ته رسیدلی دی ځکه دا انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وی نقل دی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه نقل دی جابر بن عبد الله نه نقل دی جابر بن سمره نه عباده بن صامت رضوان الله علیهم اجمعین دی ټول نه دا حدیث نقل دی او دا حدیث و تواتر تر رسیږي متواتر حدیث دی چې الائمه من قریش امامان او مشران دا به د قریش نه وي دا خبره ابن حزم رحمه الله فالملل والنحل څلورم جلد او نولسم نمبر صفحه کې ذکر ده نو معزز ورونو دا یو اساسي شرط د پاره د خلیفہ چې دا نه هم شرط دی چې خلیفہ به قریشي وي او الحمدلله زمون خلیفہ امیر المؤمنین او بکر البغدادي حفظه الله دا قریشي دی او د هغې نسب موجود دی نو ټول امت له پکار دی چې د خلیفۃ المسلمین سره بیعت وکړي ځکه الحمدلله دا ټول شرایط سل په سلو کې زمون خلیفۃ المسلمین کې موجود دي نو الله رب العالمین ته متوجه کېدل فکر دي او ضد کول نه دي پکار د الله رب العالمین د دې نصوص په اساس باندې مسلمانانو ورونو ټول رافاسیږي د خپل خلیفہ او د امیر المؤمنین سره بیعت وکي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه څوک چې مل شو او دغه په څټ کې بیعت نو نو دا د جاهلیت په مرګ باندې مل شو نو ورونو تاسو په دې باندې سوچ وکړئ چې دا کم نصوص او دلایل ذکر شو چې د دې مطابق خلیفہ په اوس زمانه کې کم یو دی او دا فیصله تاسو خپله وکړئ او د الله رب العالمین دین ته غاړه کېدوئ. الله رب العالمین دې موږ او تاسو باندې رحم وکړي او رب العالمین دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.